بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم اما بعد يا څو وضاحتونه د خلافات په باره کې وکړو مقايده د دې واجب اول خبره دا چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمای من مات وليس في عنقه بيعه مات ميته جاهليه څوک چې مړ شي او دغه غاړه کې بیعت نه وي د خلیفہ نو دا مړ شي د جهلیت په مار دځکه بل اجماع دی بیعت نه د خلیفہ بیعت مراد ده او اجماع دلیل ده یوه دا خبره ذهن کې وساتو چې د خلافت قایمول او د خلیفه مقررول په اجماع د ټول امت فرض دي ښه واجب دي او فرض دي یعنې ټول امت دې باندې اتفاق کړی دی ښه اوس د نبي صلی الله علیه وسلم دا فرمیلي دي چې څوک مړ شي او هغه بیعت نه وي کړی نو هغه د جهلیت په مرګ مړیږي نو خلیفه څه کله موجود وي دي کې خو څه اشکال نشته کنه خلیفه څه موجود وي او څوک ورسره بیعت ونه کی د خو د جهلیت په مرګ مړ شول کنه څه عذر خو نه وکنه او څه خلیفہ موجود نه وي بیا دغه خسړې معذور دی کنه معذور معذور دی خو دا خبره 100% مطلق صحیح نه ده څه ته وې څه مطلق به صحیح وي نه خلیفہ څه موجود نه وي کنه هغه سړی به د جهلیت مرګ نه بچيږي چې خلیفہ مقررولو د پره د خلافات جوړولو د پره جدوجهد کوي کوشش کوي ځکه چې هر یو شرعي حکم څا کله واجب وي فرض وي نو یا دغه کول واجب دي هغه د پر کوشش کول واجب دي نو که کول د تواس کې نه وي هغه د پر کوشش کول خو د تواس کې دي کنه کنه دی واس نو اوس ګره ته دونه یو کاسیخه ته معنا دا څوره مسلمانان دي مجاهدین دي دا دوه قسمونو نه یو قسم خامخا دی یا خو دا مجاهدین ابو بکر بغدادي حفظه الله خلیفہ ګڼي خلیفہ منی خلیفہ ده نو داسې خلکو باندې خو بیعت هسې فرض دی. څه وایي چې د دوی خو سره د سره څه عذر نشته او دا خبره هغو خلکو ته هم موږ کوو څه د هغو مشرانو د هغو مشران خپلو کشرانو ته یی څه موږ به دا خلیفه دی او موږ بیعت هم کوو نو والله اعلم د اکثرو مشرانو خپلو کشرانو سره دا یوه دوکه دی ښه د بیعت کوي نه خو هغه چې د کشرانو رنه لوړ نشي یو دا سوچ دی د کشرانو لوړ نشي بلې دا سوچ دی چې اتیاو ملکونو په خلافات حمله کړې ده څلور طرفونو نه خلافات باندې بمبار شروع دی صحیح دی د اتیاو ملکونو د مرتدینو او د اصلي کافرو نو دا مشران په دې پوهېږي الله د دوی دا سوچ درغوزان وبسي هغه ذهن کې دا سوچ دی چې به د خلافات هڅې په ختمېدو دی بیا ورسته زه خپلو کشرانو ته ویم ته بس خلافت ختم شنو اوس مو څه وکړو کنه مو خو بیعت ور سره کول څه د کشران بل طرفن لړ نشي ربنه بدګمان نشي چیرې د خلافت په نوم مور اوچات کړو او د خلافت سره بیعت ولې نه کوي نو مو د هغه کشرانو ته د پیغام ورکوو چې په مشرانو دکان شو هغه سره د ته مشر دی نه اوس ته خلیفہ کله مقرر شول نو یا خو ته خلیفه مشر دی یا د ته هغه څوک مشر دی چې هغه خلیفه درته مشر مقرر کړی دی هغه نه علاوه د ټولې مشرتبې ختمې شوې دي دغه شرعي حیثیت ختم شوی دی دغه امر منل نشته دغه امر منل نه فرض دي نه واجب دي بلکې حرام دي حرام حرام پیژنو حرام دي هغه سره که مړ شوی د جهلیت په مرګ مړیږي که فدایي وکړي بیا د جهلیت په مرګ مړي که تعرض کې مړ شوی بیا د جهلیت په مرګ مړي نو دی وجنه بیعت وکا د خپل مشرانو دوکې کې را نشي ښه نو هغه سړی د جهلیت مرګ نه د خلیفه عدم موجودګي کېم د جهلیت مرګ نه هغه سړی بچ کیدای شي چې هغه خلافت ته پر کوشش کوي وسعى لها سعيها د خلافت ولا کوشش ښه اته کوشش نه ته هر کوشش باندې د خلافت نوم کیږي ذکر ته نوستوي وای چې زه خلافت ته پر کوشش کوم بشتره رخصتي وي ځکه خلافت ته پر د خلافت خپل کوشش دی دغه خلاصه دا ده د خلافت د کوشش خلاصه دا ده چې کوم شرطونه خلافت لپاره ضروری دي د هغو ش... د هغو شرطونو را پیدا کول ا شرطونه تر پیدا ک بس دا اصل کې څه شوی خلافت پر کوشش ته مغه شرطونو طرف ته قدم خلا او مغه طرف ته ورنږدې کېږه مغه طرف ته کوشش کوه مغه طرف ته منډه وایه بس دا د خلافت کوشش دی نو یا خو ته ابوبکر بغدادي حفظه الله خلیفه منې نو هغه سره بیعت وکړه صحیح دی که چېرې ته هغه خلیفه نه منې نو بیا هغه کې ته د خلافت په دی وجه نه منې چې هغه کې ته د خلیفه څه شرطونه کم ګڼې مو ته خو معلوم نه دي څه کم وي ورکې خو بیا هغه کې کوم د خلافت شرطونه کم وي دا هغه پوره کولو کې کوشش ور سره وکړه طبعا لازم دي چې تاغه پوره کولو کوشش وکړي مثلا ته یې چې هغه هغه سره د کوم خلق ملګری شوی دی دا یو مفروضه دی ښه دا د خبره غلطه خو مفروضه ده مثلا د تاسو سوچ دا دی چې هغه سره څومره د تعداد ته ضرورت دی دومره تعداد ور سره د خلکو نشته سره د دې چې تعداد د کوم خلک مکرروي د دې پر اخیری تعداد علما او څلوخ کسان مکرر کړي کم از کم یو کس یا دوا یا درې یا څلور یا پنځه یا څلوېښت دا تعداد مکرر دی کنه خلیفه مکررول د پر خو ته بیا د دې کایلې چې یاره دې سره هغه تعداد نشته چې هغه کوم تعداد سره خلیفه خلیفه ګرځېږي نو موږ یو خدا خبره ورته غلطه ده دوه مدار چې کوم تاسو سره تنازل وکړو ته خبره صحیح شمار کو نو اوس دا تعداد پر کول خو پتاو پارس دي کنه د تعداد پوره کولو لپاره ته دوه کارونه کوي یو دا چې خپل ځان به ورسره شاملوي دا بیعت اطاعت په نه وي دا بیعت انعقاد وي بیعت اطاعت خو مو کوو مو کړان دی ځکه چې موږ د خلیفه منو نو مو بیعت اطاعت کوو ته بیعت انعقاد وکړه یعنی چې اول اول خلیفه مقرریږي هغه بیعت وکړه چې د خلیفه تعداد ور پوره کنه یو ته لازم دار چې کله ته تعداد کم غنې چې تعداد کم دی د کسانو څه ته ورسره خپل ځان ور شامل کا ځکه ته په خپل ځان واسطه کنه و څه څومره خال د ته متحتي هغه ور شامل کا په مغو د ته واسطه کته د خپل ګروپ امیر وې خپل ګروپ ور شامل کا کته د خپل خاندان مشر وې هغه هغه کسان ور شامل کا کته د یو دلګي د ولسوالۍ مشر وې هغه ور شامل کا کته د یو تحریک او تنظیم مشر وې هغه ټول ور شامل کا دا تعداد ور پوره شي کنه یو کار به دا کوي دویم داسې که تعداد بیا نه وي پوره نو ته باندې لازم دی چې ته د دې دعوت وچلوي ته خلکو تر پوره کې نه دا چې ته دغه مخالفت کې دعوت شروع کړل ته یو طرف ته هغه خلیفہ نه منې بل طرف دغه مخالفت کې دعوت چلوي نو دا ور پوره کا کنه د کوم شرطونه د ته په نس کام دي مو په نس خو نه دي کام په نس نه تمام جهان علماء په نس نه دي کام صحیح ده او ته په نس تعداد کې کا کمون وي دا ور پوره کا که قوت کې کمون وي تمکین کې کمون وي دا ور پوره کا که ته به یې څه نه دز کې بل خبر شته ته به یې څه نه زه د تعدد دولت ولو ته نور پوره کوم د کوم کمون زه د دولت ولو تعدد کې غنو هغه زه نور پوره کوم د خلکو سره مو د خبرې شوې دي د خبرې د مو خلکو مو مخاطب دي حاصل مغه رنگ خلک ته چې زه د تعداد نه ورپوره کوم د دولت ولو ته نه ورپوره کوم کوم قوت کې کمون زه مت لیدای شي هغه دولت ولو ته نه ورپوره کوم کوم تمکین کې ورته کمون لیدای شي هغه دولت ولو ته نه ورپوره کوم هغه زه یو بل تنظیم ته مثلا امارات والقاعده ته ورپوره کوم ته مغول خلیفہ ګون شي صحیح شو نو موږ ته دوه غټه واجه د دې ستو ته جایز نه دي په دوو غټو وجو ته ته جایز نه دي چې ته دا تعداد و دا قوت و دا تمکین دولت ولو نه علاوه بل چته ور پوره کی یو وجه دا دی چې کوم د خلیفه او د خلافت شرطونه دي په هغې لارې د اول ورځې نه نن ورځې پورې خالص دولت روان دی نه امارت روان دی نه القاعده روانه نه بل تنظیم روان دی بلکې امارات او قاعده نه القاعده کې شروع شروع کې چې کوم د جذبه په واجه څه خاصه صفات موجود وو هغه سوچ سمج کې نه وو د جذبه په واجه څه خاصه صفات وو هغه ورنه هغه ورنه کوچ کړي ده او ورنه وتل دي او دا ډېر زیات امکان لري چې دوی وټونو ته ودرېږي جمهوریت چې ځکه جمهوریت طرف ته ډېر غټ میلان لري وطنیات تور کې آتش ته موجود دی خاص تور باندې امارات کې وطنیات موجود دی نو چې کوم د خلافت شرطونه دي هغه طرف ته خالص خلا دولت ولا روانو خو نن ورځ پورې د خلافت اعلان پورې په مغه خطوط روانو او ته په هغه نه روان هغه د تمام جهان نه برات کړه او هیڅ سره میدان وا هیڅ نه مدد نه خستل و دا غټول شونه ته کې موجودو ته ته جمهوریان مړ شو هغه تر تعزیات کول جمهوریانو څنګه څه ترقی مرسیغو نه خلکو وکړه هغه تر ومبرکیان ور کول هغه تعریفونه کول او کله یو حکومت سره مایده او کله بل حکومت سره مایده هغه د یو کار نه کړه د ټول د خلافت شرط شرطونو طرف ته روانو هغه ځکه او ته کې ټول دغه شونه موجود هغه چې یو کافر نیولای دی او ور باندې مطالبه کړی وي چې په پلاني ورځ رته پلانه مسلمان یو مسلمان سړی او مسلمانه خزر خلاص کا سره خلاص نه کړي مغه ست ورنارمیک پرې کړل او ته د سویزرلند والا دوه انګریزان یو خزه یو سړی دا ونیولو د افیا صدیقی ولا مطالبات ور باندې وکړله بیا په پیسو خلاص کړل او افیا صدیقی در باندې خلاص نه کړ القاعده يهودي او انګريز ونیول د افیا صدیقی مطالبه ور باندې وکړه هغه افیا صدیقی پر نه خلاله 4 کروڑ روپی ور باندې وخته که خلافات دی خلکو قائم کړه باید تمونه منله د خلکو مو خرڅوي د مسلمان خور مسلمان ورور ته دوره پروا نشته لکه روپیو ته پروا ده د خلک خلافت لایق چي دي دا د اواله ورځ نه په کومو خطوط روان دي په کومو لار روان دي هغه هغه لار چین ته لړل چین ته هغه کعبه ته نه لړل هغه لار به چې څومره څه دورب کعبه نه لری کېږي خلافت نه لری کېږي نو یو په دې وجه ته ته جایز نه ده چې ته د بل چا قوت مضبوط کې کته دا خلافت خلافت نه شماره بغیر د دولت ولونه دویم دا چې نه امارت د خلافت اعلان کړی نه القاعده کړی نه بل تنظیم خالص د دولت ولو د خلافت اعلان کړی نه چې چا د خلافت اعلان کړی هغه ته زیات حق حاصل د دې خبره ساعت قوي کې خلافت ته پر نه هغه خلک هغه د سره اعلان کول نه یریږي خوب کې د اعلان کول نه یریږي زه د سراج الدین خلیفه کوم خلیفه بن مشهور دی جلال الدین حقانی صاحب زوی دی هغه سره مو 2000 نه هم کې چې کله د مولا عمر صاحب ولا بیان سمود رساله کې شایع شول هغه ویل چې د افغانستان حدود پر محدود یو او چې د کوم غیر چاپیر افغانستان نه هیوادونه دي ملکونه دي کافر او مرتدین دي او کافر مرتدین وته نه دوی سره د مو دوستانه تعلقات وي کله چې دا بیان راغلو زه او قاری حسین رحمه الله نو مو خلیفه ته ورغللو خلیفه سره په دې خبره باس وکړ خلیفه جواب دا و چې مو اصل کې کیسه ور سره د حدود کوله چې د ډیورند ولا حدود نه کم از کم تاسو انکار وکړو کنه او دا د تحریک طالبان ولا چې تاسو طرف ته ځون منسوب کوي خو تاسو هم دوی ته مغه حیثیت ورکو کنه چې کوم حیثیت افغانستان کې نه نه کوم د تاسو امیران دی او ته ورکو ولیان دي نغوی ویلو چې ګوره د حدود نه انکار کوم دی دا اصل کې د خلافت اعلان دی که ته خلافت اعلان ونه کړې چې حدود نه انکار وکړې بس خلافت اعلان دې وکړ ډېره هوښیاره خبره کړې وه هغه ویل چې شیخ اسامه رحمه الله هغه وخت کې ژوندی و هغه ویل چې شیخ اسامه ته شیخ اسامه نه کافرو ته د خلافت خالص بوی ورغلی دی ځمکې کې یوه ورځ دی نشته چې موږ حدودو نه انکار وکړو دا خو صفا د خلافت اعلان دی بیا موږ شیخ اسامه غوندې یوه ورځ دی ځمکې کې نه وي نو ګوره ابوبکر بغدادي چې کوم جرأت کړی دی هغه نه غاټ غاټ مجاهدین خوبونو کې ویریږي هغه جرأت نه هغه لون نه هغه چې لون کړل حدود حدود متولو لون خو یاد څه کړل ورماتین کړی دی عملا او د خلافت لون نه کړل نو خالص د جرأت ته څو ګورې بل څوک د دې لایق نه و چې خلیفہ شي او ما ورنه مستقبل کې تمه کوو چې بل څوک به خلیفہ شي البته فتنه ده پر ممکن ده چې کافر او مرتدین یو کس تیار کی فتنه ده پر واغه د خلافت اعلان وکي او د مو غالب ګمان دا دی چې هغه کوم کس نن سبا وخت کې خلی خلافت پر تیار شي مرتد وي خامخا مرتد وي هغه د ارتداد یو قرینه موجوده ده دا معنی نه ده چې هغه کوم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې دوا خلیفګان کله شي دویم به مړ کو ا دویم خو مخه کافر وي نه نه نه هغه کافر نه وي خو د اوس په کافر وي وجه دا ده چې هغه خو عام ماحول کې بس عام غوند عام غوند کیسه ده او د اوس ور سره د قرینه موجوده ده چې ټول کافر دا غواړي چې د خلافت خاتم کیو د خلیفہ خاتم کی کبه نشي بالکل په یوه طریقې د خلافت او خلیفہ نه ختميږي نو بیا د طریقه او تر وباسي ځاندي خلکو کې یو کاس ته یې چې د خلافت اعلان وکړه موږ سره مدد کوو د دې لپاره چې خلافت کمزوري شي خلیفہ کمزوري شي او د مجاهدین هغه په روان شي نو هغه سړی به نه وي مګر مرتد به وي ځکه دا قرینه په واجب مو هغه ته مرتد نه یو نور به کتل شي یا سړی ته به کتل شي کنه خو البته مو دا یو قرینه ته ذهن کرته سوي ځکه دغه مرتدینو په واجب اسلام ته نقصان رسول په واجب د مقرر شوی راځي چې علما اتفاق ته چې خلیفہ موجود وي دویم خلیفہ که اسلام ته زیات فائدہ مند وي دویم خلیفہ خلیفہ نه وي ها امړول شي دا خو بیا ظاهر اسلام ته نقصان نه اسلام ته نقصان سره سره دا نقصان خالص د دې دماغ کې نه جوړ دا دا نقصان د دې نقصان بندوباس واشنگټن کې شوی وي دا د نقصان بندوباس اسلام آباد کې شوی وي نو بیا خو بیا دا مرتد نه وي اخر بچي نو په دې واجه بل چاته جایز نه دی په دغه دوو واجو چې یو خو د خلافت لار باندې خالصا د دولت روان وو نور خلک د خلافت په لارې اول خو د سره روان نه شوي که روان شوي وو نو بیا نه منحرف شوي هغو لارو نه دویم دا چې دوی د خلافت اعلان کړی دی بل چا دا جرأت نشي کولی بل یو شکایت د خلیفه په باره کې یو شکایت عام طور باندې دا خلک دا کوي د تنظیمونو ولا دلقاعده او د وغیره ولا د چیرې د مو سره مشوره نه کړې ها چې کله خلیفہ جوړول نو مو سره مشوره نه کړې اول خبره خدا ته کچیر د دولت ولا او د غلط کارون کړوي مثلا چې دوی سره مشوره نه کړې آیا دومره غټ کار چې د مسلمانانو د د اسلامي جماعت د د مرګ او د ژوند مسله ده د اسلام د غلبې او د مغلوبیت مسله ده دومره غټه مسله ورلد ټریډ سنټر مواله دی همدارنګه د نور جهادونو هم کوم کړي د سره مشوره نه کړي آیا هغه علما ته دا جایز دی چې په دی واجه هغه جهاد پرېږدي چې تاسو سره مشوره نه وکړي په دی واجه هغه علما الله معاف کی د جهاد ولا فریضه ورنه ساکته کی په دی واجه زیارت تاسو سره د جهاد کې مشوره نه وشوي بل دینه غټ تکبر بل شته چې ته دومره غټ متکبر شواله چې ته د خور سړی د غریب سړی زوی وې او د مجاهدینو په واجه د دوی د قرباني او د فدایانو او د وینو او د کونډو په واجه ته دوره اسمان ته وختل غټ لیډر د نه جوړ شول اوس ته دومره متکبر شې چې تاسو سره چوک مشوره ونه کی ته به اسلام هم بربدوي اسلام هم مغلوب کوي خلافت نه انکار کوي ګوره ته د غریب سړی زوی امغه ریوت کا او دا خبر ریوت کا چې دغه مجاهد مجاهدینو خو د فدایانو د وینو په واجه دوره ترقی مو کړی دی او دوره زور د ما خله کې پیدا شوی دی د ما خبره کې زور پیدا شوی د ما په واجه د مغلی هوز وکا او دا د دغه غټه اسلامي فریضه ده چې د زید په واجب باندې دین انکار مکوا خو حتی کې کچیر ته ابو بکر بغدادي سره ذاتی تور باندې نه لګيږي بیا ونه انکار ونه کې د یو شریف فرزاره د ته ابوبکر بغدادي سره خګړه نه کوي بلکې د ته ځون سره او مسلمانانو سره خګړه وي او کچره به ته داسې نه کوي خو دا کشران خو دور احمقان نه جوړيږي کشران ته په کار ته وګورځي دا مشران دا فزول مشران نو یو خبره خدا دې چې دولت ولو دا غلط کارون کړوي دا مشوره نه وی کړه بیا ته ته دا جایز نه ده دولت ولو ډېر غټ کار وکړ مسلمانانو لپاره ډېره غټه قرباني وکړله بل چوک سره لایق شته نه دي د ځمکې مخ باندې څخه هغه د خلافت اعلان وکړي او خلیفه ګان شي نو ته معاف که کنه خیر دی او بل غټه خبره ده دولت والا د غلطي نه کړې په څو واجه هغه غلطي نه کړې تاسو سره مشوره نه کړې ا د نمخ خبره تاسو سره مشوره کړې تاسو سره چې کړې دي مشوره کړې د خلافت اعلان نمخ کې ته اعلان وکړ چې زه د خلافت اعلان مونږ کوو که تاسو سره د خلافت شرطونو باندې پورا چوک در سره وي هغه رمخته کو اما ظواهری ته عذرا امیر القاعده دا یو غره عنوان دی د ابو محمد العدناني اخ کې دا اعلان ورته کړو چې مو یو خلیفہ را مخ کې ګټو ټول اختلافات به د مجاهدینو ختم شي که شام کې کوم ګروپونه منځ کې اختلافات دي که خراسان کې دي که نو یمن کې دي که الجزایر کې دي که کوم ځای کې د مجاهدینو منځ کې اختلافات خپل ختم شي څه کله خلیفہ مقرر شي د خلیفہ د ټولو مشر شي د نورو مشرونه ختم شي هغه خپل دارالقضا وي خپل ادارې به وي مزه سره خبره د مجاهدینو د اختلاف د ختمېدو تقریبا درې میاشتې ورته غو انتظار وکړل چې کله هغه هیڅ اعلان ونه ک سر د سره جواب ورنکړه نه دا جواب ورکړ چې مو سره خلیفہ مخکینی شته دی امیرالمؤمنین یا خلیفه د موږ شته دی دې وجې نه بل اعلان ته ضرورت نشته و نه دا جواب ورکړ چې موږ خلیفه مقرروو یا تاسو لږ صبر وکړو یا څه یا څه هېڅ قسم جواب یې ورنکړ نه خو د خلافت اعلان وکړل و دا شکر دی چې دغه جواب نه دی ورکړی دا شکر دی چې دوی څوک ورمخکې نه دی کړی نو دوی په خپل حالت وګوره چې څومره خراب حالات لري نه څوک یې ورمخکې کړی هغه کومه نمونه شوی وای که نه همدا د الله شکر مو په دې کوو و هر مسلمان ته د الله شکر په کار دی دویمه خبره هم دا وکړله ته د مشورې لایق نه یې ستاسو سره مشوره وشي ته د مشورې لایق نه یې ولې نه دا خبره ډېره بدیهي خبره ده دی وجه نه ولا د یو کتاب نه ولیدلیا وزیرستان کې مې ور سره لیکل او په خلافات هغه کې دا خبر مې لیکل او الحمدلله به یو کتاب کې ته ملو شو او سخت ورته خوشحال شو لګنه کومه خبره ته ولي کې بیا مغو الفاظ باندې خبره د تملو شي د سخوان کوي هغه خبره ده هغه وخت کې مو مثال بیانول اوس ته ورسره حواله هم بیانو صحیح شوه مثال مو دا بیانول چې دا کلی ولا کلی د جماعت ولا امامت کوم امامت صغرا دی کنه خلافت امامت کبرا دی صحیح دی کلی کې جماعت جوړ شول مثلا اوس ته جماعت جوړ شو خو خامخا جامع منځ بور کې کیږي جامع منځ خو بغیر د امام نه کیږي کنه امام بوي او د خیر سره امامات لپاره دا مولوی صاحب مره مخکې کړو چې دا مولوی صاحب امام شو نو تا سره زه مشوره کله کوم تا سره زه له مشوره کوم چې ته یو بل مولوی صاحب محترم مخ کې کې زیارت نه امام بدانه وي هغه وي کته چې نه زه بل مولوی صاحب نه مخ کې کوم خدا به امام نه وي دې څه معنا دې معنا دا چې ته د خلیفہ خلاف نه ښه ته د امام خلاف نه ته د امامت خلاف نو خو د امامت خلاف خو په یو په یو طریقې نه جایز کنه امامت خلاف خو په یو د خدای الله د حکم خلاف کوي ته کنه اصل کې د جامع مونږ بل اجماع واجب نه دی ها بل اجماع فرض نه دی د جامع مونږ د جمهور علماو په نس فرض دی واجب دی د احناف په نس سنت مؤکد دی خو د خلافت قائم کول د خلیفہ قائم کول بل اجماع واجب دی ها بل اجماع فرض دی دا نو تا سره خو مشوره خلافت ولا اله کوي چې ته د خلیفه مقررولو قائل خو وې هغه ابو بکر بغدادي را مخکې کړی وی تا ورته یو بل کس ور مخکې کړی چې نه زه دا خلیفه منم که چېرې ته بل خلیفه نه ور مخکې کوې او د هغه خلیفه مخالفت نه کوې دې معنی دا چې ته خلیفه سره مخالفت نشته ته خلافت سره مخالفت دی ته خلافت بنیادي نه منې ته د الله د دغه حکم مونږ کې دی اصل کې نو ته ګناه بیا هغه بیعت نه کول نه ډېره ورتېره دی ته بل طرف لوړې بل دا ته کچېرې زه مخکې نه خبر وم دا مولوي صاحب خو ما امام مقرر کړی دی کلي خو زه مخکې نه خبر یم چې ته سره د دې قایل نه یې سره د دې قایل نه یې چې ته د دې جماعت امام مقرر کړې نو بیا زما سره مشوره ته ضرورت شته تاسو سره مشوره وکړم ځکه چې مشوره دې په باره کې خو ممکنه ده چې څو خلیفګان دي څو کسان د خلافت د پراز غادي مناسب دي او کې مو مشوره وکړو چې د کې به اوس کوم مقرر خو په دې مشوره سره خلافت اعلان وکړو کنه وکړو د کې د مشوره ضرورت دی دا خو واجب حکم دی اوس د جمهوریت شورا او اسلامي شورا منځ کې اندغه فرق نه کړو د جمهوریت شورا دې ته چې د الله حکم موجود دی ته ماته ورکه مشوره کوي دا دې باندې عمل وکړو کو نه کو دا خو جمهوریت دی اسلامي شورا دا دی چې الله کوم شی واضح کړه اوس الله دا خبره مو ته نه ده واضح کړې ته څوک ته خلیفہ شي شرطونه یې واضح کړي که هغه شرطونه دوه درو څلورو پنځو کسانو کې موجود وي نو بیا یې هغه باندې مشوره خو مخه کوي نو دې کې څه مشورې دي چې دې کې زه تاسو سره مشورې وکړم ته خو عصر کې د خلیفه سره مخالف نه ته عصر کې مخالفت خو ته خلافت سره کوي نو دې خبره تان سوچ وکړو صحیح ده چې د مشوره دې سره د سره جایز نه و همدغه خبره امام الحرمین کړې غیاث الامم کې هغه ته کچيرې اهل اهل الحل والعقد موجود وي واغه دې د پر نه راپورته کیږي چې خلیفہ مقرر کی نو خلیفہ په خپل اعلان هغه ته جایز دي چې خپل اعلان وکړي زه خلیفہ صحیح په خپل څوک اعلان وکړي چې زه خلیفہ دوی سره د مشورې کولو ضرورت خو خود نشته چې د دغه خلکو د اهل الحل والعقد حیثیت همیشه د پر خاتم شو ځکه چې دوی دومره غټې ګناه کې ځان مبتلا کړل چې هغه یوه کلي او اجتماعي ګناه دی ښه یوه اجتماعي ګناه کې ځان مبتلا کړل دي خلکو دی وجه نه د دوی د اهل الحال والعقد د حیثیت کا مخکې نه چې ته وای ختم شول نو موږ ته د دې مشرانو ته د کوم دا ګیله کوي چې مونږ ته پوس نه کړی یو نور خل دا ګیله کوي چې دوی سره مشوره نه شوی دا سره د دې لایق نه دي چې د اهل الحال والعقد بلکې دینه پاس نه د دوی حیثیت مکمل د اهل الحال والعقد ولا مخکې نه موجود وای ختم شوی یو دا خبران ذهن کې وساتئ بل خبره دا چې مشوره به هله کېږي مشوره به هله کېږي چې کله د خلافت شرطونو والا کسان ډېر وي خلافت شرطونو والا کسان څه وي ډېر وي ډېر د خلافت شرطونو والا کسان که چېرې یک یو کس وي څه شي یو کس یو کس او د خلافت شرطونه مغ کې ورپوره وي احکام سلطانیه کې امام موردی د خبره نقل کړي اندرنګ امام الحرمین نقل کړي څو علماو نه نقل کړي چې دا کس په خپل خلیفہ دی اگر که اهل الحل والعقد د سره د دې غوونه کی دا سره مکرر نه کی ځکه ته اهل الحل والعقد مشورې ته خواله ضرورت وي ته د یو قسم صفاتو ولا د خلیفہ صفاتو ولا کسان څو کسان وي بیا هغه باندې مشوره وکړي زیاده د خلیفہ مکرر کو کدا مکرر کو کدا مکرر کله چې د خلیفہ د شرطونو او د صفاتونو ولا کس یو وي نو په مشوره ته ضرورت سره ان تاسو خپل وي نو به شرط ضرورت شته نه نو هغه به خپل خلیفہ دی البته دا شرط ورکې دی هر خلیفہ کې دا شرط ورکې دی چې هغه ځان خلیفہ بولی که ځان خلیفہ ونه بلل بیا خلیفہ نشي کېدای که ټول شرطونه ور پوره وي نو دا کاست د خلیفہ شرطونه ور پوره ورکې پوره دي دا هغه صرف ځان خلیفہ وبلی بس اهل الحل والعقد مشورې ته د سره ضرورت نشته نو دا د څو علماو را نقل کړی دی امام موردی احکام سلطانیه کې خو بیا جمهور علما نه لري چې نه بیا د اهل الحل والعقد په دې باندې ناستای ضروری دی چې دا خلیفہ مقرر خو د سره به بل خولي کله هغه دا اهل الحل والعقد جائز نه دي چې دین علاوه بل څوک مقرر کی اهل الحل والعقد جائز نه دي چې دین علاوه بل څوک مقرر کی نو مو یو څه دوه نه یو دی یو خدا چې ابوبکر بغدادي حافظه الله کې کوم شرطونه پورا دي دغه ټول جهان کې دا سړی مو ته نه دی معلوم نه دی خلکو ته معلوم دی چې اوس مصنوعي تور باندې جوړ نه کی دا څه کاس مو ته نه دی معلوم نه دوی ته معلوم دی چې ابوبکر بغدادي حفظه الله غوندې شرطونه ورپوروي نو یو ابوبکر بغدادي حفظه الله کې دا شرطونه وو چې کله یو کې وو نو دوی سره مشورې کولو سره ضرورت نه که دوی سره مشوره کړې وای بیا به نتیجه دا و چې دوی د پر جایز نه وو بل په اتفاق ته علما او ته دین علاوه بل خلیفہ مقرر کړه نو دوړو نتیجه یو ور کوله دوړو نتیجه یو یو ور کوله ما تاسو ته ویل چې دوه صورتونه به دویم صورت دا ممکن دی چې ابوبکر بغدادي حفظه الله ولا شرطونه ولا کس وي خو هغه کسان هم بیا صرف دولت کې دي خبل چې د سره شتونه ځکه تاسو ته مو مخکې دا خبره وکړه چې د خلافت کوم شرطونه دي د د پره د طرف ته په دې لیارو خالص دولت ولا ور روانو چې دې شرطونه ته ځان رسول نور څوک نه روان هغه شرطونه کې یو شرط د قریشیات دی د نور جماعتونو ولا کوم دوی کې سره چاته معلوم نه دي چې څوک قریشي دی څوک نه دی که معلوم وي انده ته چاته قریشیت منسوب وي بس یې قریشي دی ځا مودي سره څه کار دی زوی څوک نه دی قریشي د دولت ولا د دوا کارونه کړی دي یو کار دا کړی وي چې قریشي صحیح النسب زه داغه نسب ثابت دی هغه کسانی ورکی معلوم کړی دی چې نه خالص ورته منسوب وي ویندا چې داغه د تربیات خصوصي پروګرام کړی دی داغه خو صحیح تربیات وشي چې زرتلو کې وا خلیفګان دي دا داغه خو صحیح تربیات وشي نو کاغه موجود وي دولت کې موجود دی بل ځای کې نه دی موجود نو لهذا دولت والا هغه ټولو کې مشوره کړې ده درې سوه کسان شورا مشوره کړې ده هغه پنځو کسانو نه زیاتره څلوېښتو کسانو نه زیاتره هغه اهل الحل والعقد دي او چې څومره خلیفګان دغه دولس سوه کالو کې مقرر شوي دي هغه خلیفګان صرف د مغه خار ولاو کسانو مقرر کړي دي چې د کوم خار د در الخلافه جوړ شوی دی کوم خار کې خلیفہ مقرر کړی شوی دی د مخ خار ولا کسان را جمع کړی دی دا تکلف نه کړی چې ټول عالم اسلامي نه اهل الحل ولا عقد را جمع کړی وي او په مغو باندې د خلیفہ مقرر کړی وي بلکې امام الحرمین لیکل دي چې په دې خبره اجماع د ټولو مسلمانانو چې د تمامو خارونو او د تمامو ملکونو ټول اهل الحل والعقد را جمع کول نشته دي بلکې امام نووي لیکلي دي چې ما تیسر چې څوره ته ته اساني وي د څوره خلکو را جمع کولو کې مغه را جمع کړه د ذکر اساني نشته ده کنه خلک غرون ته نه وتل دي هغه امام غیب ورنه جوړ شوی دي صحیح ده نو ته ته کوم نه راو باسي کدا د سره مشوره کوي څنګه بور سره کوي که مشوره ور سره کوي خا چا سره مشوره وکم پته نشته دا مشوره د ایسای لاس ته ورتي کدا اخوان اخوان المسلمین لاس ته ورتي کدا چا لاس ته مشوره ورتي دا جواب د چوکره کوي سره پته نشته دی خبره مشوره چا سره اول خو ته حل الحل ولا کدینا کا وې د اسیات خاتم شوی دی کا اسیات نوی خاتم د خبره مو بن سره لازم نه شری تور باندې زه سره مشوره وکم نو یو شرط نیم شرط ابو بکر بغدادي کې څوک مو ته کم نشي خیاله خزا کم وي نیم شرط یو خو پرې ده ټول شرطونه ور پوره دي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين